بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مخکې ملنګ باچا ماشاءالله خبرې وکړي یو دا خبره چې الله امر په مستحب نه کوي دا یقیني خبره ده چې ملنګ باچا څنګه وویلې چې علما د امر اقسام وي او اذا حللتم فاصطادوا دا امر دلته د اباحت لپاره دی یعنی دا چې خپل خوښه ده خو دلته چې کوم عبارت ما ووه داسې دی لأن الله تعالی لا یأمر بطاعة من لا وجود له ولا یفرض طاعة من وجوده مندوب الله جل جلاله امر په طاعت د هغه چا نه کوي چې د هغه د هغه سره یا وجود نه او نه پرس کوي طاعت د هغه چا چې د هغه وجود سي مندوبي دا مقصد نه دی یعنی نسب د امام دا واجب دی الله په ځکه دا امر کړی دا مقصد نه دی چې کنه الله جل جلاله چرته دغه معنی امر اباحت د پر امر په قران کې چې دی نه غنښت دی دویم دا چې نسب د امام منګه ذکر کړل پاکه منګه کم دا خبره نه ده کلی چې مثلا دا نسب د امام مو او بیا دا غنه ورسته ویل چې بس خلیفۃ المسلمین او بکر بغدادي حفظ الله امام دی نه دا نسب د امام چې کم قران او حديث او علما کرامو کوي خبري کړي دا به تر قیامت پورې د څه تخصیص پدې کې نشته دي چې مثلا پولان پولان چې کله رال نو هغه لپاره د نسب د امام دا فضایل دي او چې کله مثلا په شکل د ابوبکر بغدادي حفظه الله کې رااله نو بیا هغه لپاره دا خبري نشته تخصیص باندې دلیل ښکار کی دریم دا چې کم تعریف ما وکړو ریاست عامه فی الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص دا صحیح خبره ده کنه ریاست څه ته یعنی عام حکومت به د ټول مسلمانانو به دا نه چې صرف مثلا د عراق خلکو د پاره ده یا صرف چې نه د شام خلکو د پاره نه د ټول مسلمانانو د پاره ده خلیفہ وایي چې د ټول مسلمانانو یو ریاست به الحمدلله دا زموږ د ټول مسلمانانو دار خلافه ده هغه دا نه دی ویلي چې مثلا دا صرف د عراق د پاره ده یا د شام د پاره ده څلورم دا چې اکثریت چې نه دا را جمع ده الحمدلله اکثریت چې نه دا را جمع ده او تاسو ته مخکې چې دا غو مثالونه ما وویل خو د اکثریت کو په مردو شماري باندې کیږي هغه بل خبره ده خو نور کو نیټ کولاو کې تاسو ته پته ولګي چې څومره خلک بیعتونه هغه طرف ته لګي د پاکستان نه څومره لګي د افغانستان نه چې دین هغه څومره لګي یا دا اوس کم چې روان دي مثلا د حافظ حافظ الله دغه سره بیعتونه جمع کیږي چې هغه څه په څومره په زراو تعداد کې چې دین هغه جمع شو دغه شان دی د اهل الحل ولقد شرایط د خلیفہ نه ګوره موږ شرایط د خلیفہ ویل دا مقصد نه چې به سړی کې دا شرطونه موجود شو نو بس دا خلیفہ دی لکه څنګه چې بلنګ باچا هغه ته شي نه رده سي وبره خبره متعلق ده خبره روانه ده کو سره لک سوچ کوي لکه قاری سم په غمانه باس کوي زم په غمانه باس کوم د شروط سره سره انعقاد چې نه انعقاد د انعقاد دا نه چې ابوبکر البغدادي حفیظ الله میدان ته راودانګل چې ما کې شروط موجود دي زه ستاسو خلیفه شوم نه الحمدلله هغه اهل الحل والعقد چې ټاکلی دی دا زمونږ باس په څه روان دی اهل الحل والعقد خو ټاکلی دی خو د قاري صاحب موقف دا دی چې نه د اهل الحل والعقد ټول په کار زمونږ موقف دا دی چې نه ټول نه دي په کار دې ته سوچ په کار دی بل دا چې د اهل الحل والعقد نمونه او دا ټول خلکو پیژندل نو داسې دلیل مثلا ته مثلا چې رحل حال ورقت باغی چې ټوله دنیا به چې دی نه غفېجني او ټوله دنیا به بس چې کمزې کې زبیر رضی الله عنه چا خلیفہ کو من قام بالمکه چې څوک مکه کې وبس هغه دغه کله کنه اچا خلیفہ کو نمونه څه دي دغه چې حسن رضی الله عنه چا خلیفہ کو چې په عراق کې شهید شو او علی رضی الله عنه بس د عراق خلک راجم شو دغه کو چا هغه نمونه څه دي صحیح شو او الحمدلله کوم چې ابو بکر البغدادي حفظه الله د خپل د غنمونه معلوم دي پاکه شیخ ابو سليمان دی چې دا په هغه وخت کې دغه وزیر الحرب وو شیخ مامون دی دا یو لوی عالم دی شیخ ابو المنذر دا یو لوی عالم دی شیخ عدنانی دی دا یو لوی عالم دی شیخ ابو عبد الله القریشی الحسینی دی چې په هغه وخت کې دا دغه نائب وو شیخ ابو الحمام الاسر ترکی البنالی چې دا د مفتی دولي مفتی ټول خلک پیژني دا څوک نه پیژني نو الحمدلله خه په سوچ سمج او خه په شرعي طریقه باندې دا چې دینه دښوي دي دا ټاکل شوی دویمه خبره ده چې عقیده اهل سنت والجماعت دا ده حارث ابو ویل چې اکثر اهل الحل والعقد یعنی مطلب دا چې دا وایي د اهل سنت والجماعت چې دینه عقیده ده نو شاه ولی الله رحمه الله دا په اهل سنت والجماعت کې دی کنه دی یقیني دی شاو لاره مولا دی کنه دا کتاب دی ازاله الخفاء عن خلافه الخلفاء هغه وای وانعقاد خلافت به چهار طریقه واقع شود طریقه اول به اهل الحل العقد است از علماء و قضات و عمراء و وجوه الناس که حضور ایشان متیسر شود و اتفاق اهل الحل و العقد جميع بلاد اسلام شرط نیست زیرا که آن ممتنع است نو دا شاولی رحم الله په اهل سنت والجماعت کې دی که نه دی؟ نو که په کې نو هغه خو دا وایي چې ګوره اتفاق د ټول اهل الحلق د جميع بلاد اسلام دا شرط نه دی ځکه چې دا ممتنع ده و بیات یک کس دو کس فائدہ نه دارد د سم نه د یو کس دوه فاصل په دغه ځکه چې بس دا زمون خلیفہ دی زیران کې حضرت عمر رضی الله عنه خطبه اخر خود فرموداندو فمن بايع رجلا غلا غير مشوره من المسلمين فلا يتابه هو الذي بايع تغيره يقتل هغه د مقصد بیان کړی دی کنه دا مقصد نه دی چې مثلا ټول خلک براجه هو چې کم خلکو په غزي کې راټولېدل اسانو بساقه خلک براجه مش الحمدلله د عراق او شام د علما مې ته دین نور تقریبا چې د دولس قبایل او جن مشران په دې کې موجود او هغه شورا چې په هغه وخت کې د خلافت اعلان نه شوی او هغه کې چې دنو ایمان الظواهری حفظه الله چې هغه کې ویلي چې دا کومه شورا انقاد چې د ابوبکر ابو عمر البغدادي وشو په دې کې چې د جهادي جماعتونو مشران کې ناستل په دې کې د قبایلو مشران کې ناستل غو بیان زمون سره شته دي او دوخت یو ملګری ذهن کې رااله چې شیخ عبد السلام سي بیان هغه موجود دی طاهر مولوی صاحب نه به څه طلب نو ګوره دویم دا چې شیخ حسام رحمه الله هغه هم دا ویلي دي تر دا کافي ناشنا کافر چې ګور هغه هغه شورا و چې هغه کې لا د خلافت اعلان نه شوی او هغه دا تایید کوي چې په دې کې چې دنو لوی لوی د جماعتونو مشران نه سو په دې کې د قبایلو مشران نه سو کلمات الشيخ حسام الله دن رحمه الله امام المجاهدين په حق ابي البغدادي رحمه الله فلقد سر المسلمين تسابق عدد من أمراء الجماعات المقاتلة في سبيل الله مع عدد من شيوخ العشائر المرابطة المجاهدة لتوحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد دا هغه وخت لا خلافت نو کم چې ابو عمر البغدادي چې کم د عراق صرف د عراق د پر امیر المؤمنین ټاکل شوی نو ګوره په دې کې عمراء الجماعات چې نو په دې کې شورا کې کېناستل او من شيوخ العشائر د قبيلو مشران په دې کې کېناستل نو چې ورسته به د خلافت نقاط کې د نو پاکه خو چې نو په سونو خلک او په سونو مشران چې نه دغلت ناسو دغه شانتي شیخ ایمن الظواهری حفظه الله وی وهي إمارة شرعية تقوم على منهج شرعي صحيح وتأسست بالشورى وحاز على بيعة أغلبية المجاهدين والقبائل في العراق دا دغه خبره کوي چې ګوره د دې بنیاد په صحیح دغه معنی هغه ګوره د دې بنیاد صحیح شوی دا اوس مونږ یو چر دا بنیاد د دې چې نه صحیح طریقه نه ده شوی امام ظاهري وایي د دې بنیاد څه ایښودل شوی بنیاد یې د هغه وخت نه ایښودل شوی وتأسست ب بمنهج شرعي صحیح وتأسست بالشورا او د دې بنیاد په شورا ایښودل شوی دی وحازت على بیعت اغلبیه المجاهدین والقبائل او په دې بیعت کې ابو عمر البغدادي حفظه الله وي برخمن شو په بیعت د اغلب مجاهدینو او په اکثر قبایلو چې د عراق نو چې بیا خلافت هغه ګوره ټاکي نو چې هغه صرف د عراق د پاره دوم د خلک را جمع کړي نو ولې بده کې بنو او کوم اهل الحال علاقه دی هغه درته ما ویل الحمدلله د عراق او د شام هغه مجاهدین چې دین هغه سکی هغه پیژني دویم دا قاری صاحب د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قول پیش کو چې کچره بل فرض عمر رضی الله عنه سره بیعت کړی او د نور صحابه نه وکړي نو دا به خلیفہ نه وي نو یو خدای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دا خبره په لوز لو د فرضیات باندې داخلي بل فرض او تقدیر دا شی نو د سی بشي وي والحمدلله شان نه ده شوی ټول مسلمانان پر راجمع شوی او صحابه باقي خلاف نه وکړي دا دلیل به دې خبره معنی چې ګوره اتفاق د اهل حل ولا قصد نه دا شرط نه دی غني صحابه چې نه روا کار وی هغه زما ستانه په دین باندې خپېږي ولا هغه ته مخکې وای نه کوي دا امام څنګه نه دی چې دا خو ټول اهل حل ولا قصد نه دی راجمع شوی بل لا چې یو عالم وای مولوی صاحب دا چې دا د اهل سنت ولقه دا چې ذکر کړه وما نص عليه المحققون من أهل السنة من القطع بإجماع الصحابة على بيعة الصديق على أن خلافة أبي بكر لو لم ينقل الإجماع عليها من الصحابة لم يكن ذلك قادحا في صحتها إذ أنه ليس من شرط البيعة إجماع الناس عليها ومبايعتهم جميعا كما هو مقر عند العلماء في السياسة الشريعة الانتصار په رد المعتزله والقدريه الاشرار دا چې شپږ سوا او شپږ اتیا دریم جلد کې وګوره محققین د اهل سنت والجماعت چې کوم دین وګوره غدار چې اجماع د صحابه په بیعت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې دا په خلافت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې چې دغه شی و خو دا شوی نو وی بیان داسې نقصان په صحت دغه کې نه وی ولی وی ځکه چې دا شرط د بیعت لپاره نه ده نو نو چې په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي نو دا شرط نه چې نه شرط نه نو بس خبره چې نه غنښت دي لم يكن ذلك قادحا في صحتها در دې د وجنا دا شانته امام احمد ابن حنبل له مولا قول چې قاری سره پیش کو نه امام ګوره خلیفہ دغه چې ودا علی رضی الله عنه په امر ټول مسلمانان راجمو نو راجمه کنه هغه بار کې څه وای امام احمد بن حنبل رحمه الله وی واعتمد عليه الامام احمد وغيره في تقرير الخلفاء الراشدين الاربعه وثبت احمد بن حنبل واستدل به على من توقف في خلافه علي من اهل افتراق من اجل افتراق الناس عليه حتى قال احمد وی ګوره که څوک د دې د وجنه د علي رضی الله عنه په خلافت کې توقف کوي چې دا خلیفہ نه دی ځکه چې خلک په تاسو نه سنو راجمه نو فهو اصل من حمار اهلی دا وی د کورنی خره نم بتر دی نو ګوره امام احمد ابن حنبل رحم الله خپل دا قول دغه شانتي د میجی رحم الله چې کله د امام احمد ابن حنبل رحم الله دا قول چې نه غفیش کی ناغه څه وای وقوم اشترطوا اجماع اهل الحل والعقد لا ولا قد ذكر كي وفي روايه اسحاق بن منصور لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس له امام مات ميته جاهليه ما معناه فقال تدري ما الامام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا امام فهذا معناه و امام احمد ابن حنبل له مولا وای چې ګوره دې حدیث ته پوس داغه چې امام څه ته وای ناغه ویلا چې خلک پر راجم شوی نو د میجری مولا وای وای ګوره دا مذهب چې کم دی چې کم خلک دا وای چې شر د اجماع د اهل حل ولقد وعند النظر په هاذا مذهب نجده مردودا وای دا مذهب زه مردود چې نه غلط کوم وای ولې به شرطیه دي لاسباب التاليه واما اشتراط اجماع الدهما فلا التفات عليه ټول خلک پر جمع کېده ته چا التفات نه کړي ولانه كما يقول ابن حزم تکلیف ما لا يطاق لرأي الاخرين وای دویم دلیل دا دی ګوره چې په سقیفه ابن سعیده کې چې عمر رضی الله او بکر صدیق رضی الله خلیفہ کېدل نو بعضی اهل الحل ولا قطعین دغلته کېناستل او کوی څوک دا قیاس کوي لکه یو دا دی چې یو تور فین قاضي جميع الحل وقت كذلك عقد الامامه لکه امت محمدیه صلی الله علیه وسلم چې اجماع کین پاکې د ټول اهل الحل ولا قطعین استل شر دی په یو مسله باندې نو یو قیاس اما قیاس ذلك الاجماع فهو قیاس مع الفارق ودا قیاس په اجماع دا قیاس قیاس مع الفارق دی په دې کې دا شر نه چې مثلا ټول اهل الحل ولا قد یا چې دین هغه ټول خلک دی راجمع شي نو به د امامي الامامه العظما صفحه 163 162 اول جز کې چې دین دا خبره هغه ذکر کړی ده دویمه خبره خپل خبره لزر اعظم چې ګوره شرط دی د ټول اهل الحل ولقه چې دا شرط نه دی او نه چې د اجماع د ټول خلکو دا شرط چې مثلا ټول اهل الحل ولقه کې نسل یا ټول خلک راجمع شون البته امامي لکه دی عالم قول دی وي فلو اشترطنا حضور حضور جميع لحل ورق دی لتعسر او تعذر وي کو دا خبره موږ شرط وګرځو د امامت د پاره چې ټول اهل الحل ورقت بکینی نو ویلا تعسر او تعذر دا ډیره ګرانه خبره ده دا ډیره مشکله خبره ده وفات المقصود مقصود به د منځ لاړ شي چې مثلا اخوسن به په دې وخت کې چې کوم ایمنه ظواهری حفظه الله دی یا چې مولا عمر صاحب حفظه الله دی او د نور مشتنه په دې وبس ګرځي او بیر دې د پاره د عراق او شام د پاره ترتیب برابرل تلګي نو په دې کې به څوره وختونه ولګي څوره غوو لګي مقصود چې کوم دی هغه د امت مسلمه غو د مین زلړ شي وعظم الخطب او کارونه به کچې نه ډیر شي چې امام نه څومره مسلې مشکلات جوړ شي ولم يتاثر نس امام له بعد اجتماع علی واحده او دا خبره اسانه نه ده چې دا څومره لري خلک دا په ټول لا جمع کین علاوه به د امامي نو فقط ضرورت المسامحه نو ګوره دې کې ضرورت دی چشم پوشي ته دې کې ضرورت دی معنی چشم پوشي په کار ده چې مثلا اوس موږ په دې خبرو ته نور دغه نه دی بس چشم پوشي وګو چې بس دغه اهل الحل ولات کې نسل کې په شرعي طریقه حرام نه دي کلی بس دا امام دی سم بالاکتفاء بمن تيسر من الفتاوى فقهيه الكبرى 290 څلورم جلد او دا دغه ذکر کړی دی ټیم شته دویم دا ولا يشترط ان يجتمع على البيعة جميع اهل الحل والعقد من سائر البلدان كما لا يشترط لذلك عدد معين دا بل علم دی الفقه المنهجي على مذهب الامام وای ګوره دا شرط نه ده چې د یو امام په بیعت باندې د ټول اهل الحل والعقد چې دین دا راجمع دا خبره شرط نه ده وای من سائر البلدان دا د ټول علاقو چې مثلا د پلاني ملک اهل الحل والعقد برازي د پلاني دا برازي وای کمال هي شتره د لذالک عدد معین څنګه چې د لپاره یو عدد شرط نه دی نو د قشان د دې لپاره چې نو د ټول اهل الحل والعقد اجتماع اتفاق دا چې د شرط نه دی دا الفقه المنهج الفقه المنهجي على مذهب الامام دا 228 اتم جلد کې دا خبره ذکر کړې دویم دا والمسوغه الفقهيه الكويتيه هغه وای وای تناقض الامام بطرق ثلاث وای امامت ګوره دا په درې طریقو باندې دی انعقاد کی اولا ببيعت چې بيعت د اهل الحل والعقد چې نه دا اوس بيعت کی والمراد بالبيعت بيعت اهل الحل والعقد وهم علماء المسلمين ورؤساهم ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حاله البيعت بلا كلفه عرفا چې هغه علما هغه روسا هغه وجو ناس چې هغه را جمع کېدل په دغه امام دی بیعت ته دا په چې دین اساني او بلا کلفتین عرفن چې په عرف کې هغه مکلف نه یعنی پاکي په عرب کې چې مونږ ګورو نو دا غوړه جمع کېدل اساني او په عرب کې دا غوړه جمع کېدل چې دین هغه تکلیف کې نه نو اوس دې ته وګوره عرب کې دې ته سوچ وکړه چې نن مثلا یو آزاد سړی دغه ملکونو ته ځینې په څومره مشکله باندې یو به چې نه به دومره جهادي مشران المسوغه الفقهيه الكويتيه 217 شپږم جلد کې دا ذکر کړی بل عبارت ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأسقاع بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمه الموافقة والمتابعة ګوره وای شرط نه د اتفاق د ټول اهل الحل ولقد بلکې په ټول علاقو کې چې ټول علاقو اهل الحل ولقد برا جمع کیږي او دا به به امامي بلکې اذا وصل الخبر الى اهل الب... الى اهل البلاد البعيده وای کله چې لری علاقو ته خبر ورسي چې پلاني ځکه امام چې نه وټاکل شو نه لازمه هو الموافقه والمتابعه هغه ونه به موافقت او تابعداري لازم ده موږ دا غونه په څومره لري علاقو کې اوس موږ دا خبره مثلا شرط کو نو په موږ باندې چې دا هغه تابعداري سره هغه لازم ده اصل المطالب په شرح رز المطالب صفحه 109 څلورم جل څلورم چې هغه جز ده شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمه الله دغه کتاب ده نو زما د خبرو خلاصه دا شوله چې د ټول اهل الحل ولاقه چې هغه انعقاد دا شرط نه ده او بلکې کم چا چې باغ ذکر ټولیدل هغه اسانو ال دا غوړه ټولیدل اقه چې وټه کوي امام شروط پکې موجود هغه امام ده دغه ته چې کم اهل الحل د عراق او شام دا غونو مونږ د تماڅو ویل او بیا چې نه دوه غټ شیخانو دا غو تاییدات چې په 13 شورا یغه کلیو هغه ټاکلی دی الحمدلله امام دی خلیفۃ المسلمین دی بسم الله والسلام